او ان تشدد بعد مد همزه کله چې تاسو د مجلس کې دا وایي نو دومره به تاسو د بار نه یادېږي څومره چې دلته یادېږي ځکه دلته کې برکات دي که نه ټول په شریکه ووایي موږ یو استاد هغه به موږ یو کتاب وي نو بیا به هغه درې پیرې شعر وي موږ به پسې درې پیرې هغې کې به دومره یاد شو چې بار به دومره نه یادېده حسنا اخا احساني او ان تشدد بعد مد همزه دې زنه ده اوس دې ځکه ناظم صاحب خبره شروع کړه د حروف هجاو په ترتیب سره په ترتیب د مخارج د حروف سره نو اول څه ذکر کو جوف الفم حروف ذکر کل او د حلق حروف ذکر کل د مرای اوس دې ځکه حمزه ذکر کوي چې دا د اقصای حلق نه دا کیږي او د دې ارث تفصیل درته تیرو دی وای او ان تشدد تجوید وردی ته نه وای دا چې ته مشدد کی بعد مد حمزه پس د حرف مد نه حمزه او ان تشدد يا دا چې ته شد راولې مشدد کې بعد مد پس د حرف مد نه همزه همزې لره اې حرف مد نه پس همزه راغلې تی دا سه وې ته که شد دې په څنګه والسماء زور دی وکړه یعنی په حمزه باندې شد دی یا ایو غلط پوښښ کنا تشدید به نه جوړه دا غلط کار دی قران کې مشدد حمزه بالکل نشتا اګر که په لغت کې شته خو قران کریم کې نشته لکه سوال لغت کې شته قران کې نشته دی حمزه ته حمزه ولي وای په دې کې په ویلو کې ګرانوالی دی او په دې کې اواز سکیږي په جټکی سره ادا کیږي د دې وجه نو ورته حمزه ویل کیږي حاجی او تاسو په المفید کې او امام دانی سے وای الحمزه حرف مجهور شدید بعید المخرج لا صورت لها تاسو په المفید کې د حمزه د بار خپل شکل صورت نشته ها ودون صورت فما للحمزه مميز يخصها من صورتي بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما خجل او انت لوک الحرف کسکرانی يا دا چې ته اوجوې حرف لره تم دغه اوجوې جوې پیژنې کنه چنګم د خلا کې اچولې شوان په وې ها نو په حرف باندې شوان وې لګای جوې کس سکرانی پشان داغه کس سیاسي شه ده نشه ده بعضې کس تلاوت کوي ته به یې کس خوري بعضی خلک داسې تجوید کوي نو دا دیلم وی تجوید نه وی دیلم تجوید نه ویل کیږي ها معنا دا دا دا ان تلوک الحرف کسکرانی دا کنایه وا د عدم اخراج الحرف من مخرجه الصحيح یعنی حرف د خپل مخرج نه صحیح رو نه باسي بيسر وليونت الټو ته نو سړی الټای کوي نو ته دا حمزه داسې ادا کی او دومره سختی پکې کې تهوع معنا تکلف خروج الشی په سختۍ سره الټای هم روزي کنه الټای چې سړی د خېټې نه روباسي تکلف کوي نو ته دا همزه دغه شان ادا کې لکه ته سو اعوذ بالله انتم نه دا غلط دی اے د دې وجنه حمزه به داسې ادا کې چې مرغوبای مرحوبه نه څه شي مرغوبه دي ته وای چې د خلکو زړونه ونیسي مزه وکي او مرحوبه دی روي چې خلک کو یاره لکه اوس ته حمزه دا کې بل خوا کې د سره ټوپ کو دا سه حمزه بنا دا کې دیو جن شوبه سه بوي او زمونږ امام چې کله مؤسدتون وای کنه نو ایزوام چې الله دی غوګونو کې مګوتی ورکړې وي دا سه انها عليهم مؤصده بای سره دا سه وای اشمئزاز لها وتښتي د دې نه د وجې د بد ګڼلو نه. غثيان څه ته ويل کېږي؟ دا تاکيد دی د متهوعا دپاره. دا زړه چې را ډک شي. نو فيفر سامعها وتښتي سامعها اورېدونکی د دې همزې او د دې تلاوت من الغثيان د وجې د زړه را ډکېدو نه چې مړه زړه مې را ډک شو دا زه تلاوت خو اړې را له پوخ کو ها بعضې سړی چې تلاوت کوي که نه ته به چې الله توفیق ولا ورکه چې بسی پوه نه شي په خبره او هغه تجوید نه خلاف کوي دا کس غلی اے د الله د پیغمبر تلاوت څنګه نږدې وو چې دی د الله په پیغمبر باندې را جمع شوی وی د وجې د غوږ نیونه قرآن ته او ستا قرآن نه چې خلک تختی نو د هغې وجه دا ده چې دی غلط وی صحیح قرآن نه څوک تختی صحیح قرآن یو زناور ته وایه هغه به هم سر خوځی هغه باندې به هم اثر کوي نو په انسان به څنګه نه کوي دې ته تجوید نه وایي. ابوبکر رضی الله عنه به قران وی کافر به اوریدو یو ځل خپل کې مشوره کوي ګوره کومګه دې ته کینو پټ پورته ناشتو او دا زموږ ماشومان خبر شي بم بیا کینی نو موږ غي منې کو دی نه خپل ناس یو راځي چې واده کو چې دې له بغوګ نه کیدو یو بل سره واده کو یو دې بنی راغره بل دې بنی راټول به بیا رااله قران داسې کتاب د خلق ول را جمع کیږي داسې تلاوت باندې کې چې په يفر سامعها من الغثيان بیا اوس مخ کې د دې خبرو خلاصه ذکر کړي چې مړه صبر لسر خوګون خو بس للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان وای پښتو کې خلک وای وای شل خبرې او سر یې یو وای بس خلاصه د خبرې دا ده چې للحرف میزان د دې حرف د پاره یو خپل تول دی فلا تک طاغیا م په دې کې د حد نه تجاوز کوا مجاوزا للحد دی الکه د دې حرف د پاره میزان دی لا يقبل الزیاده ولا النقصان زیادت او نقصان نه قبلای فلا تک طاغيا نو ته په دې کې د حد نه تجاوز مکه وفيه ولا تک مخسر الميزان ولا تک منقص الميزان کمیم پکې مکوا بلکې هر یو حرف ته خپل حق ورکا او خپل مستحق ورکا هر یو حرف ته خجی ددی شعر داسی معنا ده لکه امام خاقانی صاحب په شعر کی چې څنګه هغه هم درته راشي ان شاء الله امام خاقانی صاحب وای زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه دا حرف لږ تول که د خپل تول نه وباسه ما فوزن حروف الذکر من افضل البر وزن کول د حروفو د قرآن کریم دا افضل عبادت دی مونږ په هر څه کې وزن منو که نه که د پنځو روپو شی په تله کې څوک تلي اول نه مو له دا چل کړی ته دوکه راسره ونه کړي کاجو لوګو صبر وکړئ لږ کته ها او خو لا هغه چاله ورځو نو لکه دا څه وره دی به دی وای په تله کې وای ها پریدي دی نه دوکا در سره کوي بیا موږ نه ورځو نو د قران د حروف خپل میزان دی هغه کې به کمې زیاتې نه کې قران کریم کې الله سوې وزنوا بالقسطاس المستقيم تول کوي په تل برابر سره نو دا ټماټر یادای صرف ها ته په ایمان یو صرف ټماټر یادې دي کی چې ټماټرو کې به کمی او زیاتې نه کې کنه قران هم پکې شامل دی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان میزان د هر شي میزان دی په هر شي کې تول دی دې ته تجوید وای ښا امام جزری اومدغه هلکه د افراط او د تفریط نه به په تلاوت کې ځان ساتئ، افراط طا سره او تفریط زیاتی او کمی نه، نه به کمی کړئ نه به زیاتی کړئ، که کمی دې په کې وکړو دا هم نقصان دی او که زیاتی دې وکړو نو دا هم ښه خبره نه ده د دې وجې نه د امام حمزه صاحب قول دی زیاته بم پکې نه کې وای ډېر چې اغله کوئی نه وي چې ډېر خواږه شي نو شکرین ته جوړ شي نو ډېر به پکې خوږېږي هم نه، ځکه چې ډېر خوږ شي نو پکې تمطیطونه به وکړي په مدونو کې، نقصان به وکړي او کمی به هم نه کوي، منډې به نه وي لکه په هغه کې چې خلک منډې وهي په تراویحو کې. اخیري شعر د همزې سره تعلق ساتي فاذا همزت فجئ به متلطفا من غیر ما بهر وغیر توانی زه اول معنا کوم بیا د شعر متعلق څه خبره اغاز وکړو فاذا همزت نو کله چې تا همزه ادا کولا فاذا لفظت بتحقيق الهمزه کله چې تا همزه ادا کولا فجئ به نورات للو کپدي همزه سرا فات بها متلطفا راتلو کپدي سرا پنرمای سرا راتللو که په دي په نرمۍ سره فتأتي بها لطيفة خفيفة على اللسان لکه چې زری زیب څه وای باللطف في النطق بلا تعسف حمزه چې ادا کینو لږ گزاره ور سره وکا من غیر ما بهر وغیر توانی من غیر ما بحرین بغیر د ساسا کېدونه من غیر ما بحرین اے داسې تلاوت مکوته وګني څوک در پسې شي اب درنګ د کزات ته بړکای دي ها الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا عبد یا کنستین تراویحو کې بیا دا پاټونه کیږي ډیر ها اوس خو یې راسره نه منئ تراوو کې که داسې تلاوت تا واورېدو داسې دا ما چې اوس څنګه وکړو دا خو داسې دی د هغې تلاوت مقابله کې لکه مشق یقین وکړه که درسره کپله وکړو تاسو نه دي اورېدلي اوس به دله نېټ کې روان وم پاکستان تراویح بهر نو دواړو نه پکې ځان رساتي یعنی من غیر قوت زائده و غیر ضعف حتى لا يسمع مې دا سی وای چې ډو څوک واو نری او مې دا سی وای چې دوی غني څوک در پسې شي هغه په معنا پوه شوي فاذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني